عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء بيده په خپل لاس سره ولا امرأة نې ښځه وهلې ده ولا خادما نې خادم وهلی دی الا ان يجاهد مګر دا چې د جهاد په میدان کې خلک وهلی دي فی سبیل الله وما نیل منه او ګستاخی نه ده شوې دغه په حق کې او تجاوز نه دی شوی د هغه په حق کې شیء په څه شي سره فینتقم من صاحبه دا چې نبی علیه السلام د بیا انتقام اخیستی د هغې ګستاخي کوونکي یا تجاوز کوونکي الا مګر خو انتقام اخیستی دی ان ینتهکه کله چې به کله چې به پامال شوې تر پښو لاندې به شو شیء من محارم الله د الله د محارمو نه د الله د حرام کړیو شیانو د الله د احکاماتو تر پښو لاندې شول فینتقم لله عز وجل بیا به نبی علیه السلام انتقام اخیستو د الله لپاره ورونه عظیم فواید دي په دې حدیث کې عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام هرګز څوک نه دي وهلي په لاس باندې نبی علیه السلام هیڅ څوک په د خپل عمر کې نه دي وهلي په لاس باندې نه ښځه وهلی ده نه خادم وهلی دی مګر که څوک یې وهلي په دې خپل لاس باندې هغه یې د جهاد په میدان کې وهلي دي کفار یې وهلي دي دومره عظیم صفات ورونو د نبی علیه السلام په د خپل ټول عمر کې څوک نه دي وهلي د خلک وکل تاسو ګورئ نن زموږ ستاسو مجتمع د وړکتوب نه موږ تاسو ته څنګه تعلیم راکول کیږي د مکتب د دورې نه موږ تاسو ته د مدرسې دورې نه کم کم تعلیمات موږ تاسو ته عملا راکول کیږي زموږ په کورونو کې تاسو وګورئ په خاندانونو کې زموږ ستاسو وګورئ چې خلک د مسلمانانو سره کم کارونه کمه معامله کوي نبی علیه السلام په ټول ژوند کې څوک نه دی وهلی په لاس باندې نبی علیه السلام یو خادم وړوکی و وړوکی طبعه مائله وي لوبو ته لوبې کوي لوبې خوښیږي نبی علیه السلام یو غلام درلود ورونه د غلام تصور اوس نشته اوس نشته غلامان اوس که خادمان موجود دي مزدوري در سره خو هغه غلام نه غلام به پخوا په بازار کې د پیازو د ټماټرو د کدو په شانتې به خرڅېدل په بازار کې هغې هیڅ حیثیت نه درلودو خرڅول به که د خوښ نه شو بیا به بازار ته لاړو د هغې وهل ټکول د عادي خبرې وې نبی علیه السلام یې وړوکی غلام دی د یوه کار دپاره یې ولېږلو چې خدمت یې پې کولو چې دا وکوه چې کله بهر ځي په کوڅه کې ګوري چې ماشومان لوبې کوي دی هم ورسره شو ډېر به ماشومان تاسو هم داسې لیدلي په تاسو به هم تېروي چې مور پلار یې څه دپاره ولېږي چې بهر لاړ شي دی په کوڅه کې د هغې سره په لوبو شي د مور پلار هغه کار وخته هېري په ګنټو ګنټو بیا نه ور په یاد کېږي دا غلام هم دغه د ماشومانو سره په دې خپلو لوبو باندې مصروفه دی نبی علیه السلام انتظار انتظار آخر نبی علیه السلام راووتو کله چې راووتو چې ماشوم لوبې کوي غلام دی غلام نبی علیه السلام راونیولو د لاس نه مسواک یې په لاس کې و او ورته وایي چې قسم مې د په الله وي که د الله نه نه یارېدی چې په ورځ د قیامت به ته د ما نه انتقام اخلې نو ما به ته په دې مسواک وهلی وي په دې مسواک غلام نبی علیه السلام نه وهي ولې نه وهي چې د ورځ د قیامت د انتقام نه نبی علیه السلام ډارېږي چې په ورځ د قیامت به د ما نه انتقام اخیستل کېږي ځکه ورځ د قیامت ورځ د حساب ده ورځ د انصاف او د عدل ده په ورځ د قیامت به الله رب العزت حتی حیوانات را ژوندي کوي نبی علیه السلام په یو حدیث کې وایي چې هغه وزه هغه وزه کومه وزه چې شاخ لري ښکر لري او هغه وزه چې ښکر نه لري تاسو کتلی دی ښکرورې وزې او پسونه یو بل سره وهي په ورځ د قیامت به دا دواړه الله را ژوندي کوي د دې بغیر ښکرو والا ته به الله رب العزت د دې ښکرورو نه انتقام اخلي ځکه چې په ځمکه په دنیا کې دا وهلې ده په دې خپلو ښکرو باندې حیوان دپاره چې انتقام اخیستل کیږي د انسان دپاره به انتقام نه اخیستل کیږي دا چې په کلي کور کې انسانان د بعضې د تربورانو په مټو باندې چې زیات تربوران لري قوم لري د پښتنو په پیسا باندې میړونه زیات لري په کلي کې په کور کې مظلوم خلک رانیزي د هغې ماشوم وهه د هغې سپینګیره بېعزته کوه د هغې که یو دقان یې هغه وهه د دې انتقام به الله رب العزت نه اخلي یقینا الله رب العزت په ورځ د قیامت انتقام اخلي نبی علیه السلام په خپل اخرني ژوند کې یوه ورځ جیک شو ممبر ته جیک شو په ممبر باندې جیک شو عصا یې په لاس کې ده په دې صحابه کرامو کې یو داسې صحابي هم ناست دی چې کومه ورځ نبی علیه السلام د څه په وجه باندې نبی علیه السلام غوسه شوی دی په دې صحابي کې یو صحابه په صحابه کرامو کې یو کس ناست دی او هغه کس نبی علیه السلام په د خپله امسا مبارکه باندې وهلی نه دی ټیله کړی دی چوخ کړی دی چې هغه طرف ته شه نبی علیه السلام په منبر باندې ناست دی وایي چې یا فلان راشه دا زما عصا واخله ما په دې دنیا کې ما نه خپله بدله واخله انتقام ما نه واخله ما همدغسې تکلیف که چوخ مې که دیکه راکړه ټیله راکړه په دې عصا باندې چې په ورځ د قیامت زه ستا جواب نشم ویلی په ورځ د قیامت په ما نه الله انتقام اخلي ستا هلته به ته ما نه خپله بدله غواړې هلته زه طاقت نه لرم په دې دنیا کې ما نه خپل حق دلته واخله نبی علی السلام یو ورځ په یو غزا باندې روان دی لاره تنګیږي مجاهدین روان دي څلور طرفونه آسان او ښان دي نبی علیه السلام طرف ته یو د یو کس آس را نږدې کیږي او د هغې پایدان د نبی علیه السلام پښې مبارکه ته پښې مبارکې ته تنبه کیږي نبی علیه السلام پښه مبارکه نبی علیه السلام پښې مبارکه ته تکلیف رسیږي نبی علیه السلام یې برداشت کوي تحمل کوي تحمل کوي چې آخر نه شوه نبی علیه السلام سره چې کومه نیزه په خپل لاس کې ده یا کومه قمچینه چې لاس کې ده کوم لرګی چې په لاس کې دی هغه یې د هغه کس هغه کس یې په دې پښه باندې چوخ کو متوجه کو ځان یې لرې کو چې تکلیف دې راکو کله چې هغه ترنه لرې شو نبی څو قدمه لاړل نبی علیه السلام بېرته ورته او شو راوینیولو ورته ورته ویل چې ما نه د خپل انتقام واخله ما تا ته تکلیف در رسولی دی دغسې اخلاق ورونو چې مسلمان دا سوچ د انسان سره پیدا شي د مسلمان سره پیدا شي چې دا انسانان د مانه انتقام اخلي نن موږ تاسو په کورونو کې کم کار نه کوو چې لږ رانه یو دوه کاله رانه وړکی ورور مي بلا وجه یا په یو څه وجه باندې هم رانیسو یې هغه شانتې ورورونه ورکوو هغه شانتې وهل ورکوو لکه یو جرم چې کړی لکه مرتکب د کم حد چې شوی ته وایې تعذیر په بندیخانه کې قاضي قاضي ته شاید دومره جواز ونه لري چې دومره تعذیر چاته ورکړي لکه څومره چې موږ خپلو وړو ماشومانو زامنو ته یې ورکوو زموږ ستاسو ثقافت دا جوړ شوی دی کلچر او کلتور هم دا جوړ شوی دی فلانه ماشومان بې ادبه دي بې ادبه دي وهي نه ځکه یې بې ادبه دي دا خو دې ماته لږ په لاس راکړي داسې فکر کوي چې چې دا بیا یې متلونه ورته جوړ کړي د قرآن دا دومره آیتونه دا دومره حدیثونه یوه طرف ته خپل پښتو وایي چې ډب نه وي ادب نه وي د ډبونه نه دي خوړلي د وهل نه دي خوړلي د ډنډې نه دي خوړلي نبی علیه السلام پوره د عربو غونتې معاشره وحشیان چا چې په خپلې لورانې ژوندۍ ښخولې هغه خلک یې د هدایت لارې ته راوستلي تربیه کړي دي انسانان یې ترې جوړ کړي نبی علیه السلام په ډنډو باندې څوک وهلي دي په ډنډو باندې جوړ کړي دي حتی زموږ دا ثقافت دومره خراب شوی دی په دې باره کې تاسو په مکتبونو کې وګورئ په مکتبونو کې هر استاد چې کله سیمپ ته ځي دومره ډنډۍ په لاس کې نیولي ته یې فقط استبلخانې ته روان دی ته یې فقط د حیواناتو کوټې ته روان دی په ډنډ باندې انسان انسان نه جوړیږي ورونو انسان که جوړیږي د نبی علیه السلام په اخلاقو باندې جوړیږي د قرآن په آیتونو باندې جوړیږي د نبی علیه السلام په ښکلي ښکلي احادیثو باندې جوړیږي په ډنډ باندې ته څوک نشي کولی جوړولی په ډنډ باندې به ته خپل زوی نن جوړ کړې ستا د مخې ستا ډنډې ته چې ګوري هغه به انسان وي خو ستا د ډنډې نه چې هغه لاړ شي هغه نه بیا بېرته حیوان جوړیږي هغه د ضد لاره نیسي د انتقام لاره نیسي فلهذا د خلکو نه د خلکو خلک نه وهل خلکو باندې ترحم کول څومره داسې مجاهدین دي ورونو چې الله رب العزت ورته قدرت ورکړي ګاډی ورسره وي مجاهدین ورسره وي ټوپک ورسره وي کله چې منطقې ته داخلیږي په خلکو باندې بدماشي شروع کوي په ماشو وړه وړه خبرو باندې وړه وړه که چا په لاره کې موټر موټر لاره چا ورنکه صحیح لاره زرې ورنکه دوه زرې یاران ورکړه په درېیم ځل باندې موټر یې مخې ته ورتاو کړي راکوزې کړي څراق زړه څپېړې ورته واچوي تا ته پته نشته چې تا پسې مجاهدین روان دي ته غوږونه نه لرې ته انسان نه وهل د چا د دې نه نه ډارېږي چې په ورځ د قیامت به دا انسان د تا نه انتقام اخلي ولې دې سپک ولې دې ووهلو صرف د دې په خاطر چې تا ته یې لاره در نه کړله نبی علیه السلام په یو حدیث کې فرمایي چا چې په چا باندې لاره تنګه کړه چا چې په چا باندې د هغې کور تنګ کړو د هغې سړي جهاد د الله رب العزت په لاره کې نه قبلیږي نه قبلیږي دغه سړي جهاد چا چې د چا لاره ورتنګه کړله نو په خلکو باندې بدماشي نه دي کول پکار مسلمان په مقابل کې باید انسان ذلیله وي باید خپل غلام ونه وهې خادم ونه وهې خپل بچای باید ونه وهې او که کله د وهلو اجازت په شریعت کې شته د تعدیب دپاره نبی علیه السلام فرمایي چې ماشومان هم د اوو کالو شي امر ورته وکوئ چې مونځ وکوي د لسو کالو چې شي بیا یې ووهئ په بل حدیث کې په نورو روایتونو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وهلو د دې وهلو آداب ښودلي دي چې ویې وهئ داسې وهل غیر غیر مبرحن چې چاپ کینونکی وهل نه یي داغ کینونکی وهل نه یي په داسې ځای باندې وهل نه چې هغه تلافي د کوم جز او د کوم عضو وشي موږ تاسو اول څوک ادب چاته نه ورکوي بیا چې خپل اولاد ته ادب ورکوي څنګه یې ورکوي مخ خو څټې نه ګوري نبي علیه السلام منع راوستلې ده چې په مخ باندې وهل مه کوي منع یې راوستله حتی مجرم به په مخ باندې نه وهي هغه مجرم چې قضا هغې ته سزا لیکلي قضا په نس باندې هغه مجرم هغه به هم په مخ باندې نه وهي ځکه مخ د کرامت ځای دی په دې به یې نه وهی او زمونږ او ستاسو ثقافت څه وایي شروع چې کله کوو د لاس نه ماشوم رانیسه اول یې په دې مخ باندې وهو چا سره چې کله څه زور او زیاتی وي یا دښمني وي شروع یې د مخ نه کوو که هغه مخ رانه لرې کوي پټوي کتلی به مې چې مخ پټوي نه مخ یې ته لاس یې ته نه کوو چې نه مخ یې راښکاره شي مخ ته یې څپېړي نسو په دا خوله وهه یې وایه په دا خوله خوله یې وهه نبی علیه السلام وایي چې د چا په مخ باندې ګزار مه ورکوئ حتی مجرم په مخ باندې مه وهئ ځکه چې دا د کرامت ځای دی د انسان کرامت باید رالاندې نه کړي تعدیبا که څوک وهې شاګرد خپل وهې زوی خپل وهې بچی خپل وهې حادم خپل وهې غیر مبرح فقها وایي چې په داس ځای باندې به یې وهې چې په هغه ځای باندې په ده باندې داغ کینني عیبجن نشي معیوب نشي دغسې وهل به ورکوي نو ورونو دا د نبي علیه السلام اخلاق دي په ځان کې داسې اخلاق راوستل پکار دي په دې حدیث کې وړاندې نبی کریم عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې هرگز د ځان لپاره من تقم رسول الله صلی الله علیه وسلم لنفسه قط نبی علیه السلام د خپل ځان لپاره هرگز په خپل ژوند کې انتقام نه دی اخیستی د خپل ذات لپاره نبی علیه السلام انتقام نه دی اخیستی که چا بده خبره ورته کړې معاف کړی دی کنځای ورته کړې معاف کړی دی وهلی دی معاف کړی دی د نبی علیه السلام د ذات مسله چې وه بیا عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیه السلام که چیرته انتقام اخیستی دی نو په کوم وخت کې نبی علیه السلام انتقام اخیستی دی الا ان ينتهک شیء من محارم الله مګر دا چې د الله رب العزت محارم ته پښو لاندې شوي دي بیا نبی علیه السلام نه دي معاف کړي ورونو دا یوه مسله ده دا یو واقعه ده یو واقعیت دی چې خلک د نبی علیه السلام ژوند خلکو ته صحیح صحیح خلکو ته نه پیش کوي نبی علیه السلام دوه جوانب لري یو عفو او درګذر د نبی علیه السلام د خپل ذات په معاملاتو کې یو د نبی علیه السلام انتقام اخیستل د دین په خاطر باندې دا دواړه ځان ته شیان دي ډیر داسې مبلغین دي چې خلکو ته خلک یا دانسته ته ور باندې قصدا خلک دوکه کوي یا په دې مسله باندې پوه شوی نه دی تاسو ګورئ ډېر داسې خلک دي چې حلیم طبیعته خلک وي یا مبلغین او تبلیغیان وي هغه درته څه وایي ګوره وایي نبی علیه السلام وهل شوی دی ټکول شوی دی نبی علیه السلام په طایف کې ورسره څه شوي دي په مکه کې ورسره څه شوي دي مکې ژوند نن موږ تاسو ته راخلي نبي علیه السلام بیا هم صبر کړی دی عفه یې کړی درګذر یې کړی دی څوک نه دی وهلي تاسو خوش یاست شور هم جوړ کړی دی که چېرته د کمې ښځې یو پړونه هم وغورځېږي څادر هم ترې نه راوغورځېږي بس بمونه او باروت هم را په مخ کړي چې موږ انتقام اخلو نبي علیه السلام عفه درګذر کولو ورونو دا غلطه خبره ده په دې خبره باندې ځان پوهول پکار دي نبی علیه السلام د خپل ذات په مقابل کې د هیڅ چا نه انتقام نه دی اخیستی ټول خلک نبی علیه السلام معاف کړي دي چا چې د نبی علیه السلام ذات مجروح کړی دی معنوي جرح یې ورسولی دی یا یا حسي جرح ورسولی نبی علیه السلام هغه معاف کړي دي خو نبی علیه السلام د دین په معامله کې هیڅوک نه دي بخلي هیڅ چاته عفو نه ده کړې د دین په معامله کې تاسو صحابه کرام ژوند وګورئ عایشه رضی الله تعالی عنها سره نبی علیه السلام ډېره زیاته مینه محبت درلوده فاشه رضی الله تعالی عنها چې به کله هم د شریعت مخالفت ته نه شوی نبی علیه السلام مخکې نه ګرځولی دی او واقعا مخکې هم ذکر کړی چې نبی علیه السلام یو ورځ کور ته راغی چې په کور کې په دیوال باندې یو تصویر را ځوړند دی د شریعت مخالفت شوی دی نبی علیه السلام دومره مینه او محبت لري د عایشې رضی الله تعالی عنها سره چې د حد نه زیات نبی علیه السلام کور ته ننه نه وتو د عایشې حجرې ته ورنغلو رنګ مبارک سر شو خپل قدم یې ونیولو واپس شو واپس مخ را وګرځولو خفه ترې نه لاړو دا یې ونه ویل چې زه خیر د عایشه ده زما ورسره مینه او محبت خیر که دا یوه غلطي کړې ده څه پروا کوي نبي علیه السلام تر هغه وخته پورې کوټې ته لاړو نه کله چې لاړو بیا یې د پرده را وشکوله اگر چې په دې پرده عایشې ډېره په مینه باندې راځوړنده کړې وه خو نبي علیه السلام عفو نه کړه دا یې ونه ویل چې خیر نبی علیه السلام د هغې زړولې پرده په مینه باندې زړولې وه ویې شکوله او د هغې نه فرش جوړ کړو بیا ورته وویل چې په کم کور کې چې تصویر لګېدلی وي هلته ملایکه نه ځي هلته نبی نه داخلیږي نبی علیه السلام څوک نه دي معاف کړي په دې باره کې نبی علیه السلام په خپلو صحابه کرامو کې هیڅ صحابي د یو صحابي د سرو زرو ګوته په په ګوته باندې وه نبی علیه السلام د هغه لاس راونیولو د ګوته یې راواخیستله ورته ویې ویلې چې زما د امت په نارینهو باندې دا حرامه ده او راواخیسته په ځمکه کې یې وغورځوله په هغې باندې دا ترحم ونه کولی شي که ځه خیر اوس د خرچه پې شوی مصرف دې پې شوی دی نبی علیه السلام د دین په معامله کې نه خپل بخلی او نه پردی بخلی دی دا چې نبی علیه السلام په مکه مکرمه کې ځورول شوی دی کنځا ورته شوی په طایف کې په کاڼو باندې ویشتل شوی دی دا د نبی علیه السلام ذات و د خپل ذات په مقابل کې نبی علیه السلام ټول معاف کړي دي خو تاسو ګورئ چې مدینې منورې ته کله نبی علیه السلام راځي د جهاد حکم صادر شوی دی د هغې نه نبی علیه السلام په هیڅ چا باندې رحم نه دی کړی بنو قینقاع یوه قبیله ده د یهودو چې همسایهګان وو د مدینې منورې همسایهګان وو د هغې ته د مسلمانانو یوه ښځه ځي د څه حاجت دپاره ځي معمره ښځه ده زیات عمر والا ښځه ده بازار ته ځي څه حاجت خپل رخلي هلته د یهودیانو بازار دی کله چې هغه د خپلې سودا خریدارۍ په خاطر باندې کینی دغه ځای څه بدماش ځوانان دي هغه راځي او د هغې په پړونو په څادر باندې پښه یږدي کله چې هغه جګیږي هغه څادر د هغې د سر نه راغورځېږي صرف همدومره یې کړي وو په بازار کې یو مسلمان دا معامله ګوري چې د مسلمانې ښځې څادر وغورځول شو هماغه ځای کې توره رخلي او د یهودي سر ملته کټ کوي او وروسته همدا مسلمان هم په شهادت باندې رسیږي خبر مدینې منورې ته راځي رسول الله علیه السلام ته چې د یوې مسلمانې ښځې پړونی وغورځول شو نبی علیه السلام نه وایي نبی علیه السلام دا نه وایي چې زه عفو ورته کوم معاف مې کو خیر چې څه وکول اوس خو وشول نبی علیه السلام د دین په معامله کې هیڅوک نه دی بخښلي نبی علیه السلام بلال رضی الله تعالی عنه جمعه ته لیږي چې خلک را جمع کاغه په خپل په خپل جګ اواز جهوري اواز باندې یا صلات صلات الجماعه اواز کوي دا به د هغې د جمع کېدلو یو اعلان و اعلان کوي خلک را راځي چې د منځه ټایم هم نه دی راویې غوښتو چې څه قصه ده نبی علیه السلام ټولو ته وایي چې خپلې تور تورې او کمان راواخلئ خپلې نزې راواخلئ د بنو قینقا طرف ته روان شول لشکرکشي یې وکوله بنو قینقا قبایل یې راماسره کړل عهد یې ورسره کړی و پیمان ورسره شوی و معاهده د دې خلکو سره شوې معاهده ماته نبی علیه السلام معاف نه کړل صرف یو پړونه یې غورځېدلی و د یوې ښځې خدای نخواسته والعیاذ بالله نه زنا ورسره کړې وه نه بله څه معامله ورسره کړې وه صرف یو بېغیرتي شوې وه تجاوز شوی په یو مسلمانه ښځه باندې نن په سلګونو ښځې په سترګو باندې ګورو په تلویزیونونو کې اوازونه راوځي په رادیوګانو کې اوازونه راوځي تصویرونه یې انګریزان موږ ته ښیي چې د هغې جامې پې شلولې دي او د هغې بېعزتي کوي د موږ غیرتونه چیلنج کوي خو نن هم داسې واعظین داسې بې وجدانه خلک نن په امت اسلامي کې موجود دي چې موږ ته د نبي علیه السلام هغه ژوند ژوند رامخکې کوي چې هغه د نبي علیه السلام د ذاتي ژوند عفه درګذر و هغه موږ ته راوړاندې کوي پاغه باندې موږ دوکه کوي زموږ ځوانان دوکه کوي ورته ګوره نبی علی السلام عفو کړي نبی علی السلام عفو کړي خو په محارمو دی الله چې کلن تب کولند شوی دی نبی علی السلام هرگز بیا خاموش نه دی پاتې شوی هغه دی وی خځه په خاطر باندې ټول لشکر ټول امت اسلامي ټول امت اسلامي په خطر کې اچولی دی او بنو قینقاع ته ورتللی هغوی محاصره کړل تر پنځلسو ورځو پورې په هغې باندې هر شی بند کړل دغه ټول لارې بندې کړلې او تر اخره پورې په دې باندې فیصله ورسره وکوله چې د مدینې منورې نه به ټول وځئ هغه پوره یو قوم چې د کلونو کلونو نه دلته آباد و ویویستلو تر ننې ورځې پورې هغه بیا هلته نه دي راغلي صرف د یوه د یوه مخالفت په وجه باندې چې د شریعت مخالفت یې کړی تجاوز یې کړی د یوې ښځې پړونه یې غورځولی دی نبی علیه السلام دلته انتقا انتقام اخیستی دی صلح حدیبیه کې تاسو وګورئ څوارلس سوه شاوخوا صحابه کرام موجود دي او ټول امت اسلامي همدغه دی په مکه مدینه منوره کې صرف سپینګیري پاتې دي زنانه پاتې دي ماشومان پاتې دي د امت ځوانان د امت قوت ټول راغلی دی حدیبیې ته راغلی دی مکې مکرمې ته د عمرې دپاره ځکه چې کفارو رامنې کړل مفاوضات شروع شول مذاکرات شروع شول خبرې د مکې مکرمې د مشرکینو سره شروع شوې چې موږ ته لاره راکړې موږ صرف عبادت کوو واپس ځو عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله ولېږل شو په صفت یو نماینده او د سفیر باندې خبرو دپاره تاخیر شو د تاخیر په صورت کې د هغه طرف نه احوال راغی چې عثمان رضی الله تعالی عنه په شهادت رسېدلی دی نبی علیه السلام ته دومره غصه ورغله د انتقام جذبه یې دومره راوپارېدله ځکه چې محارم د الله تر پښو لاندې شول ځکه چې سفیر وژل دا د نماینده وژل دوکه کول دا د الله په دین کې حرام دي نبی علیه السلام لاس وړاندې کوم د څه په خاطر باندې د دې په خاطر باندې چې څوک بیا وم نه تښتي من یبایعنی علی الموت په مرګ باندې څوک ما سره بیعت کوي د څه په خاطر مرګ عثمان رضی الله عنه بیا را ژوندی کوي هغه خو لاړو هغه په شهادت باندې ورسېده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن چې خلک په مجاهدینو باندې انتقاد کوي د هغې انتقاد په حقیقت کې په رسول علیه السلام باندې انتقاد دی دا چې نن تا ته خلک وایي چې ښه نن که عافیه یوه مسلمانه ښځه بېعفته شو اوس څه کوې د د یوې عافیې په خاطر باندې بېعفتۍ په خاطر باندې د امت ټول ځوانان پې شهیدانه ټول وطن پې بربادوې دا د بغیرتۍ وجدان د بغیرتۍ ثقافت چې موږ تاسو ته تاسو ته راکوي نبی علیه السلام باندې دا تنقید دی دا نقد په نبی علیه السلام باندې دی دا خو انسان بیا دا هم ویلی شي چې نبی علیه السلام عثمان رضی الله عنه خو هم شهید شوی د ټول امت صرف یو د عثمان دپاره قربانولو خو دلته مسله د عثمان عدم عثمان د عثمان او د غیر عثمان مسله مطرح نه ده مسله چې مطرح ته د الله رب العزت د محارمو ده د غیرت مسله ده د دینی غیرت مسله ده نبی علیه السلام بیعت کوي صرف او صرف د دې په خاطر باندې چې د شهید شوي عثمان رضی الله تعالی عنه انتقام واخلي او د دې انتقام دپاره د ټول امت که تباه کیږي تباه دي شي ځکه ټول امت همدغه و که جنگ شروع شوی وای مسلمانان ټول محاصره و غالب ګمان دا و چې مسلمانان باید مسلمانان به ټوټه ټوټه شوي وو نبی علیه السلام به هم پکې تللی و خو دا هر څه نبی علیه السلام په ځان باندې منلي وو د څه په خاطر باندې د دین په خاطر باندې دین د اسلام د انتقام او د دین د انتقام په خاطر باندې د شرعي حکم د انتقام په خاطر باندې نو آګاه اوشئ ځان پوه کړئ خلک په دې باندې پوه کړئ چې هغه واعظین او هغه هغه مبلغین یا هغه مبشرین هغه خلک چې د اسلام په نوم باندې د بل شي دعوت خلکو ته ورکوي اسلام دوکه کوي هغه دوزخي دعات نبی علیه السلام وایي چې آخره زمانه کې به داسې وخت راشي چې دعات علی ابواب النار دعات به وي د اسلام دعوت به خلکو ته پیش کوي خو دوی به د جهنم په دروازو باندې ولاړ وي هدغه خلک دی چې نن د تلویزیونونو د لارې نه د رادیوګانو د لارې نه د اخبارونو د لارې نه د نبی علیه السلام د مکې ژوند موږ ته پیش کوي موږ پې دوکه کوي چې ګوره نبی علیه السلام عفوه کړې ده درګذر یې کړی دی په طایب کوڅو کې وهل شوی دی فلان شوی بیا هم صبر کړی دی ګویا معنا یې دا ده موږ ته دا وایي چې زموږ ځوانانو ته دا ثقافت ورکوي که نن امریکا ستا په جومات باندې ننوځي ستا په خور باندې په خور باندې تجاوز کوي ستا په قرآن باندې تجاوز کوي د طایف ژوند را ژوندی که د طایف قصه را ژوندی که ته عفو وکوه درګذر وکوه دا د نبي علیه السلام اخلاق دی کیدای شي تا د اخلاقو نه تا د اخلاقو نه امریکایان امریکایان درنه متاثره شي دا ثقافت د بغیرتۍ ثقافت دی نبی علیه السلام د دین په معامله کې هیچا ته صبر نه دی کړی په طایف کې نبی علیه السلام ویشتل شوی دی نبی علیه السلام یو قسم بل نه دی ویشتل شوی د طایف په سفر کې جهاد نه و رانازل شوی څوک خو د یوه واقعه نیمه واقعه یو عشر د یو واقعې خو د څوک وښیي چې کله د جهاد آیاتونه رانازل شوي د هغې نه وروسته د نبی علیه السلام د کفارو په ظلم او په ستم باندې د یوې ثانیې دپاره هم صبر کړی یو واضحه مسله زموږ ستاسو په مقابل کې دغه ده بنو قینقاع مسله ده یو واضحه مسله زما او ستا په مقابل کې د بنو نظیر یهودان وو چې د نبی علیه السلام سره عهد کړی و چې تاسو په خلاف باندې به نه جنګي چې کله غزوه احزاب وشوله په هغې کې کله چې هغه بله د احد غزا وشوله د هغې کې کله چې احزاب غزوه کیږي په هغې کې دا د خپل عهد شکني کوي عهد شکنی وکوله د نبی علیه اسلام خلاف کار وکوله نبی علیه اسلام د قبیلې ته ورځي نارینه یې یو طرف ته کوي نارینه ماشومان یو طرف ته کوي زنانه او ماشومان یو طرف ته کوي نارینه یې بل طرف ته کوي بیا یې وایي چې څه در سره وکوو هلته د نبی علیه السلام ترحم د اسلام په خاطر باندې هغه ترحم کوي یا په دې خلکو باندې ترحم نه لري نبی علیه السلام ورته وایي چې څه فیصله هغه وایي چې زموږ فیصله حکم د معاذ رضی الله تعالی عنه د موږ فیصله وکوي معاذ رضی الله تعالی عنه چې کله فیصله وکوله څه فیصله یې وکوله چې ژوندي ښځې ماشومان دی بندیان شي اسیران دی شي وینځې دی ترې نه جوړ شي غلامان دی ترې جوړ شي او ځوانان او نارینه دی ټول ذبح شي د فیصله د عرش فیصله وه نبی علیه السلام دا فیصله ومنله او دغه ټول نران یې ذبح کړل ذبح یې کړل په تورو باندې سرونه ترې نه والوځول وجه یې څه ده چې خیانت یې کړی و د خاین سره همدغسې کار په کار دی دغه جانب د موږ نه خلک پټوي د واعظان دا د دوزخ په دروازو ولاړ مبلغین دا جوانب د موږ نه پټوي موږ ته د طایف قصه را وړاندې کوي د طایف په قصه کې د نبی علیه السلام د ذات مسله وایي یو د طایف په قصه کې د نبی علیه السلام باندې د جهاد آیتونه نو را نازل شوي انتقام نو را نازل شوی په هغه وخت کې نبی علیه السلام ته حکم دا و چې عفو وکوه درګذر وکوه خو چې کله آیتونه را نازل شول د انتقام اخیستلو اجازه وکړل شوه د هغې نه نبی وروسته نبی علیه السلام په هیڅ چا باندې په دومره اد چې خلک ورته ادنا شوی وي د یو پړوني په سر باندې په پوره قوم باندې حمله کړې ده لشکرکشي کړې ده د یو خیانت په وجه باندې چې کفارو کړی د هغې په وجه باندې هغه ټول قوم ذبحه کړی دی د ځمکې نه یې ورک کړی دی خو نبی علیه السلام هغې ته عفوه نه ده کړې فلهذا ځان پویول پکار دي چې د مسلمان په مقابل کې عفو درګذر کول ستا په مقابل کې څوک ګستاخي وکوي بیادبي وکوي عفو یې کړه د الله په خاطر باندې ستا د مشر قماندان په مقابل کې څوک ګستاخي وکوي عفو یې کړه چې مسلمان وي اگر که فاسق فاجر هم وي د دنیا د عوام معاف کړه د عام خلک معاف کوئ که کمې غلطۍ کوي ورونو خلکو باندې خلکو باندې پیړۍ تېرې شوي دي په خلکو باندې کلونه تېر شوي دي د انګریزانو د ثقافت لاندې د کفارو د ثقافت لاندې خلک د دین نه لرې دي ځکه که څوک ستا قدردانی نه کوي یا د عالم قدردانی نه کوي ثقافت د خلکو ضعیف دی اسلامي ثقافت خلکو ته دین وروښیې خلکو ته د نبی علیه السلام اخلاق وروښیې خو کله چې مسله د کفارو شي